ته حضرت کعب بن مالک رضی الله عنه هغه وګد روایت دی 21 نمبر حدیث ریاض الصالحین د حدیث اخیری حصہ دا نن خو نه ختميږي سبب ان شاء الله حدیث ختمو ګران دی موږ لګ لګ وایو چې تاسو زده شي ثم صليت صلاه الفجر سبا 50 ليله على زار بيت من بيوتنا او نبی علیہ السلام د ام سلمې په کور کې وو ام سلمې دا غوښتله چې د دې معافي وشي داغه وی اے حضرت په کاردار چې مون خبر کو کابو دا ملګری نبی علیہ السلام ورته وی نش پدا خلق بازي د خوب نوځي سار به خبر کوم او چتوا چې غربانه اولګاو نو زه پوه شو ما چې فراخي رااله اے نور بس زیری مړه زیره خدا چې تر قیامت پورې زیره ده او تر قیامت پورې د زف بیان باندې خلک لګیا دي او بیان نه کوي نو دالو خوشخبری نه ده فذهب الناس یبشروننا نو شروع ش خلک چې مبارک بچ خوشاله مبارک بادي ویلا کوله ما چې توبه مبارک شه فذهب قبل صاحب یا مبشرون نو لال په طرف د دوه ملګرو زما زیر ورکونګي یعنی څنګه چې مال زیر راکاو نو نور خلک دا دوه ملګرو زما په طرف هم لال او زیر ورکاوه غتا ولکه زیری کې وسره کې پاس شوی یې سم نه ورکې زیری کې دا وغه ورکذا رجل الیا فرسن ورکذا وټونو کې پاشي ویز غلاو یو سړی زما په طرف باندې او اس په منډه منډه راغی اس اس غلاو د اس د پاسه سور چې مال زیره راکاو وساسا من اسلما قبلی او او خطه او منډه کړه یو منډه وونکې د اسلام د قبیله نه په طرف زما ا چار منډه والا زما په طرف باندې زید خو به ورکه چې خوشحالي به باندې راشي یار دا چې ځان خلاص کړي وها دا الله خوشحالي والله قسم بالله ما املك غيرهما يوم اذن قسم بالله زم مالک نوما غیر د دې دوالو جامونه په دغه رس کې یعنی زدور غریب ما چې د دوه جامونه بغیر ما سره نور سنوګینو نورم سور کړی وي نو ما خپل جامې هغه له ورکړې نو ما سو وکړه ما په سوال د نور خلکو نه جامې واغوسته الله خدا سے حالت کې مصاحبه خپل کا د دینه نه پریری ها اصل خوشاله اظهار کړي واستعرت صوبین فلبستهما ما په سوال غوښتل د جامې د نورونه نو واچول ما هغه دوالو جامو لرا هغه له مخبل جامې او خلې ور مکړې وا می چولې غتا او په سوال می دو جامې ځانتا وا چولې دمر غریبانانو په داسې حالت کې مغیر دین کار اے نن سبا ګاډي لینګ روزري بنگلې یره غریب منګای دا ای ظالما ته منګای ځکه کې تاسو د شهر روان دي چې هغه په ها منګای دا بنگلو کې ګاډو کې ګرځي او منګای دا صحابه حالت وګوره صرف جامع په صادر کې به وخت راو او وکه مغه د قرباني والا خلکو د دین کار نه پرې کېږي دا غلط تکلیف راغی دین من منځونه څه پاتې بیا وې تاسو د منځونو هم د موږ منګای هم خاغستې نور موږ هم خالق هم باندې کې وان تلخ دین باندې پرې دي وان تلقتو اتا امم رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا توبه قبول شوی دا دا توبه قبول شوی استاد مبارک شي خوش حتا تر دې دخلت المسجد زنشم ز مسجد نبوي تا خلق سو ملاوي زم خلق مبارک را کولا ناګهان رسول الله صلی الله علیه وسلم جالس الناس تو حوله الناس چاپیره دا غنه خلقو غیر چاپیره دا غنه خلقو پیغمبر مسجد نبوي کې ناسو چې ما سره ملاو شو وهن ان یو مال مبارک باندې راکلا پمند مند راغې نو ما سره مصافاو مکه همانه مې مخراو او زه مصافه وکړه مال مبارک باندې راکلا ولد توبه د قبل دو والله ما قام رجل من المهاجرين غيره قسم پالا نو پاسې دلې یو سړی د مهاجرین غیر د دنا زما مخ ته چراغې زی ولیدم نو دا څوک مهاجرینو کې حضرت طلحه بن عبد الله فکان کعب لا ينساها لطلحه او کعب چې نبی راو دا احسان د طلحه پس هوا کې چې چا سره ملګرتیا وکړه احسان مې راو بېمانه احسان یې ورکه حضرت کعب وی چې زه ټول عمر د پاره ما د طلحه د احسان نو ير کړي چې مهاجرینو کې یو ما ترا پانسه ده او طلحه مال په مخ مخ لراغه او ما سره مصافه او ګلو مال مبارک باد راکړه ټول عمر د بعد هغه احسان زما پړ کې او پسترګو کې مخ حرامین نه پکا چې سړي دې سره احسان وکړو نو احسان منا او شي قران درته وګورو حدیث درته وګورو خدمت ته وکړو وا ډیره مننه وروړه دا به نه پراتو پوه شي د بېمانه او نه به په تلو پوه شي دا قران حدیث باندې دا خلک نن قال کابن زدا خلکو انسان نه روم چاغي ما سره واقع ډیر احسان نکړي د طالبانو سره کوي من سره کوي خو نه ها احسان خو موږ نشو وروره فکانا قال قاب حضرت قاب وی فلما سلمت ارکل چې ما سلام پیش کو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې قال نو وی پیش کړی غسل لے کنا دا غسل لے احسان باندې یې طالبان به احسان یې کی طالبان نه پر دو پوه چې دومره وخت په تیر کې تیر کی کال به تیر کی وخت به تیر کی دورې بو کی چې خبرې کې بیا بتلې الکه اسلام دې خو هغه د ملګرو سره موږ سره ملاو شو دا قالا رايو انا هر کله چې زما سلام پیش کو په نبی دې صلوات و سلام من راوي او هو یبرق وجو من السرور او د نبی علیہ السلام او پر کېده مخ دا غاړ وجه د خوشاله نه مخه دا سه پر کېده د خوشاله نه ابشر بخیر یوم مر علیک مز ولدتک امک او نبی علیہ السلام حضرت کعب ته وی چې تر قیامت پورې به خلک په دې باندې ستا په دې بیان باندې خلک خوځي ستا په دې بیان به تلاوت کوي د قران نه توبه کې بیان نازل کنه دا خوشحالي نه و نه بل غټه خوشحالي شته چې سړی بچي قران زده کې علم کې مهنت کې سبقونه وای فقلت نو ما کابوي او د نبی عليه السلام سره مخاطب دي صحابه کا وین موږ صحابه وي موږ به پیغمبر په مخ باندې خفقان معلومه او چې کله پریشان او خفاو اثار د مخ نه معلومیږي کنه او موږ به د نبی له سلام په مخ باندې خوشحالي معلومولا فلما جلستو بین یده د توبې حالت او د شکرې بیان کړي چې ما سره الله دې لوی احسانو کو چې زما توبه منزور کړه خو زه د شکرې په توګه زه خیرات کول غواړم چې الله دې سره احسانو کو خیرات وکا پوش احسانو کو په دیني روالو له دیندار شوې بچې خزا کول کم سے کم شکرې په توګه باندې سکول پکار دې چې الله خوشاله شي جوړه وسره نو په دا وخت کې سوال سره جوړه واچولا خو پیغمبر چې زما سور مال له سور سرمایا دا د خیبر او د نورو غنیمتونو چې تا مونږ ته راکړي دي او ټول دا الله او پیغمبر په دین کې قربانو ما قربان کا روړه د سلو په نشي قربانو ده خپل درسګا باندې خپل د دین په اسباب باندې 200 روپۍ نشي لګولې قلتو نوی ما یا رسول اے دے خنن سبا جماعت کله سپیم نور کې چاند کې او منګای دا الکه ته په شل په په لس په بدم مرشه نا په منګای دوران کې په سغوا کې د الله په دین باندې ډېر مال لگاوا چې ته په دې نه لګې زه نه لګوم نو څوک به لګې رورا په خپل اولاد په لګې کې منګای دا او ارزانی ده دروغو نقصان ما ته معلوم شو او د رښتیاو فایده ما ته معلومه شو پرشتیاو کې لغوند تکلیف اول راځي خټول مری خستای او دروغو کې ظاهر کې انسان بچي خټول مری دنیا او آخرت تباشي پوجي چې سو پوری ز ژوندې ما نو زب سوي ما زب رښتیا وې ما رښتیا دار الکه زه به دلته پاتې کېږم زما د فلانی سره مینه ده په خله او بیا هغه دروخي الکه مینه څه شو الکه ته زه به دا کار کوم نه غسه شو فوالله قسم بالله ما علمت احد من المسلمین ز پویا نه ما دمنو په سبا یې ان شاء الله وایو ډېر دغه دې نه ختمي